یضرهم ولا ینفعهم دویمه خبره ذکر کې سلور زواجر د نولسم نواخله تر د دویشتم آیاته پورې څلور زواجر الله تعالی بیانوي درېمه خبره دلیل عقلی په مسله توحید باندې دو اجتماعات کې بیانې څلورمه خبره تزهید په دنیا بیانېږي دنیا سره مینه محبت مساتئ د دنیا تاسو تلون کې او زیر پاره تیاری وکړئ کوم ځای ته چې تاسو ورځئ دا بیانېږي څلېرشتم آیت پنځمه خبره تخفیف او خروی بیانېږي پنځشتم آیات کې او بشارت بیانېږي شپږشتم آیات کې شپږمه خبره براحت د براحت ذکر کیږي د الهه او د مشرکینو نه چا چې په دنیا کې د چا عبادت کړی دی قیامت کې او د هغې نه بېزاره شي د هغې نه به جدا شي د هغې نه بایکاټ وکړي او ته اجتماع آیات کې دا بیانېږي بیا دریم باب درې اولې حصې شروع کی و یعبدون من دون الله دیو من دا خلق بندگی کوي سوا د الله تعالی نه ملا یضرهم د هغه چا چې ضرر نشي ورسولی دیو ته ولا ینفعهم او نو ته پیدا ورکولی شي ما لا یضرهم ولا ینفعهم ضرر تی نشي د بکولی ولا ینفعهم او نو ته پیدا ورکولی شي و یقولون او وی دی هاولای شفاعون عند الله دا زمونږه سپارشیان دي د الله تعالی په دربار کې اصل کې د مشرکانو عقیده دا وه وای زمونږ چې چا عبادت کو دا الله تعالی ته نږدې دي دا الله تعالی ته دا د الله تعالی نږدې بندګان دي نو دی الله تعالی ته وای او بیا الله تعالی زمونږ د خبره قبلای نو قیامت کې وهم دیو زمونږ د پاره سفارشیان شي موږ به الله تعالی د عذاب نه بچ کړي الله تعالی په هغه باندې رد کوي دا څنګه شي کېدل ويقولون وای دی حوالای شفاعون عند الله دا زمونږ سفارشیان دي د الله تعالی په دربار کې قل ورته پیغمبر اتنبئون الله بما لا يعلم آیا تاسو خبر ورکوي الله تعالی لپاره د هغه چیز لا يعلم چې الله تعالی پینې پوي پس مانو کې ولا په لار دی او نه پزمکه کې د دې معنا سره د دې مطلب سره الله تعالی په دغه عقیده باندې رد کوي په دې آیات کې په دریو طریقو سره اوله طریقه دار چې دغه مالکان دغه معبودان ستاسو د نفی او د نقصان مالکان نه دي دویم رد په الله تعالی په دې طریقه باندې کوي آیا تاسو الله تعالی له خبر ورکوي دا څه چې الله تعالی ته علم نشته یعنی د الله په مخلوق کې الله تعالی ته شفیع قهری معلوم نره نره معلوم در ایمانه داره چې که شفیع قهری موجود وي خو الله تعالی ته ویخه مخه علمو خو الله تعالی ته نه دی معلوم معنی داره چې شفیع قهری نشته په دنیا کې په الله تعالی باندې داس څوک زورور نشته چې الله تعالی نه بیا په قیامت کې به زور باندې خلاص کی بما لا يعلم دا کنایه ده د عدم وجود نه نه په اسمان کې شتره نه په ځمکه کې شتره دریم رد الله تعالی په هغې باندې ذکر کوي چې دا خو عین د شرک عقیده ده او الله تعالی د هر قسم شرک نه پاک دی سبحانه او پاک دی الله تعالی او تعالی اوچت دی لوی دی عما یشرکون دا غسنه چې دیو د الله تعالی سره شریک کوي شفاعت قهری دا وستاسو په دین کې نه صحیح ستاسو په نسبت باندې بدا جایز نه خدا مخکینو دینونو کې جایز و نو دې آیت کې الله تعالی دا غي جواب کیا چې د ټولو انبیاء علیه صلوات والسلام دین دا یو دین اسلام اختلاف صرف په فروعي او مسایلو کې دی د عقیده په مسایلو کې اختلاف نشته لري د پیغمبرانو دا اختلاف پکې تاسو جوړ کړی وما كان الناس الا امه واحده او نو خلق مخکې ردینه الا امه واحده مگر یو ډله په توحید الله تعالی باندې په عقیده توحید باندې په اختلافونو د اختلاف خلکو اختلاف جوړ ک د کوپر او د شرک مسله دا ده نوح علیه السلام د وخت نه به د خو باندې شروع شوه امه واحده د دین مراد زمانه د آدم علیه السلام ده د آدم علیه السلام په زمانه کې خلق بالکل په عقیده توحید باندې وو خو لیکنه د نوح علیه السلام د زمانې نه وروسته بیا شرک شروع شوی ولولا کلمتون سبقت من ربک دا جواب دی بل سوال هر کله چې عقیده د شفاعت قهری دا باطل عقیده ده نو مونږ خو دغه قایل یو مشرکانو به دا ویل نو دا د الله تعالی عذاب په موږ باندې راشي تا تر باندې عذاب راولا دا الله تعالی د عذاب دی راشي نو دې جمله کې الله تعالی دا غي جواب کوي عذاب به خو خامخ راځي خو لیکن د هر شي لپاره نیټه الله تعالی مقرر کړی ده عذاب به راځي په خپل نیټه باندې ولولا کلمتون سبقت من ربک که چرته نه حکم ده س کلمتون مراد پرې کې حکم د الله تعالی دی د ورستوالي د عذاب ولولا کلمتون بتاخير العذاب که چرته نه وي حکم د الله تعالی پر رستوالي د عذاب باندې سبقت من ربک چې مخکې مقرر شوی د طرف د ربستانه الله تعالی د عذاب فیصله کړی دي تر د قیامت پورې هر څه چې دی الله تعالی دا ټول فیصله کړی دي نو د الله تعالی طرف نه مخکې دا فیصله تیر شوی ده کله نوې تیر شوی نو الله تعالی ول عذاب درکړی لقضی بینهم پیما پیه یختلفون نو خامخا فیصله وشي او په میان دریو کې فیما فاغس کې پیه یختلفون چې دی پای کې اختلاف کوي نو الله تعالی دا فیصله خامخا کړی و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربی بل زجر الله تعالی ذکر کوي زورنا او دی وای ولی نشی نازل دلفت پیغمبر باندې آیتون یو معجزه هغه معجزات چې کوم موږ غواړو دا ټکی بار بار وایي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې خو ډېرې معجزې ورکړل شوې خو لیکن دی ویل چې کوم معجزه مونږ غواړو هغه معجزه دی راشي هغه به راشي سورې بنی اسرائیل کې دیو ډېر پالتو معجزات دیو طلب کړي نو دی وایي ولې نشي نازل درې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې یو معجزه طرف رب ددنه فقلت تو پیغمبر انما الغیب لله علم د غیب او خاص د الله تعالی لپاره دی پنتظر انتظار کوي انی ماکم من المنتظرین زه هم ستاسو سره د انتظار کوونکو نه یم معنی دا شوله چې دا معجزه به کله راځي نو د دې علم د الله تعالی سره دی او زه په غیب باندې نه پوهېږم ما ورته دا ویلي زه د الله تعالی پیغمبر یم ما اله ځان ته نه دی ویلی نو د معجزې د راتللو اختیار د الله تعالی سره دی چې معجزه به کله راځي دا د غیب وینا ده او د غیب وینا علم او د هغې زما سره د هغې څه اختیار نشته دی فانتظرو انتظار کوئ د دې کې مراد د انتظار نه سره انتظار کوئ د راتللو د معجزې وخت یې ماته نه دی معلوم خو انتظار کوئ الله تعالی معجزه رالیږي دویم قول هم بصرین داره چې د انتظار نه مراد په دې کې انتظار دی د عاقبت د انکار د معجزې یعنی که الله تعالی طرف نه معجزه راشي نو تاسو خو بیا هم دا غینه انکار کوئ نو کله چې انکار کوئ نو بیا به تاسو انتظار کوئ د الله تعالی د عذاب تاسو هم انتظار کوئ زه به انتظار کوم او د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې قوي معجزه هغه قران کریم دی کنه نو تاسو چې انتظار تاسو چې انکار کوئ د معجزې نه نو بیا به خو انتظار کوئ د انجام د انکار چې هغه عذاب دی انتظار کوئ یقینا زم ستاسو د انتظار کوونکو نه یم و اذا ازقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم په دې ایت کې الله تعالی ذکر کوي زورنا منکرینو ته کله چې د الله تعالی طرف نه وتا مهرباني ورسیږي صحت ته بدن پراخه روزي دغه سی باران وغیرہ نو دا بیا وای مخکې د تکلیف رسیدلې بیا ته خوشحالي ورسیږي نو الله تبارک تعالی خو چې دا مس شي ځان ته بیا هیر شي مخکینه حالت ته هیر شي و اذا ذقنا الناس کله چې وسه کومګه خلکو ته رحمتن مهرباني د رحمت نه مراد تاسو ته مویل وسعت د رزق دا سی بارانونه صحت د بدن دته مراد دي من بعد ذرا ورسره تکلیف نه مستم چې رسیدلې دیوتا چا ته تکلیف ورسیږي او بیا د تکلیف نه به بعد الله تعالی مهرباني وکړي اذا لهم مکرون فی آیاتنا نو بس په دغه وخت کې دې لپاره مقابله کولی فی آیاتنا زمونږ په آیاتونو کې زمونږ په آیاتونو کې بیا مقابله کوي مکرون فی آیاتنا نه مراد څه دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی استهزاء و تکذیب کله چې په الله تعالی مهرباني وکړي اول په مصیبت راشي او بیا ول الله تعالی مال ورکړي الله تعالی فصل په خې طریقه باندې وکي نو دا دغه نعمت د الله تعالی په خلاف باندې استعمال کی چاله الله تعالی روح صحت ورکړی بدن ول ورکړی دی دغه سی پراخ رزق ول ورکړی دی نو په هغې باندې بیا د الله تعالی د دین مقابله کوي په دغه بدن باندې د الله تعالی کتاب مقابله پی کوي اذا لهم مکرون فی آیاتنا یعنی استهزاء و تکذیب امام قرطبی رحمت الله علیه علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کوي اذا لهم مکر فی آیاتنا وهو الطعن فیها د الله تعالی په کتاب باندې بیا اعتراضونه کوي د الله تعالی په دین باندې بیا اعتراضونه کوي قل ورته پیغمبر الله اسرع مکرا الله تعالی ډیر زر مقاوله کوونکی دی مکرن په خټ په پټ تدبیر سره په خا پټ تدبیر سره تاسو د الله تعالی کتاب مقاوله کوئ د الله تعالی پیغمبر مقاوله کوئ نو الله تبارک تعالی به تاسو ته پټ تدبیر جوړ کی الله تعالی به هم تباه کی ان رسولنا یكتبون ما تمکرون یقینا ملائک زمونږ لیکي هغه چې تاسو کوم مقاولې کوئ ما تمکرون مخکې مونږ معنا وکړله استهزاء او تکذیب تاسو چې د الله تعالی د کتاب کوه سپکاوی کوئ استهزاء کوئ یا تکذیب کوئ نو دا خو د الله تعالی ملائک سره دي دا لیکي دا د الله تعالی نه هیریږي نه قل الله اسرع مکرا د دین مراد پټ تدبیر دی د عذاب ان رسولنا یكتبون ما تمکرون یقینا ملائک زمونږ لیکیا چې تاسو کوم مقاوله کوي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل زورنا او دغه سي په دې کې دلیل لې په مسله توحید باندې الله تبارک تعالی هغه ذات دی چې تاسو په دریاب کې روان یئ دغه سي تاسو پوچ باندې روان یئ کشته ته وخیږئ علماء کرام لیکلي دي مراد درینه په وچه باندې کې پیاده ځای په گاړو کې روان یئ نو حالات ته ګډوډ شي کشته دنو هوا راشي د هر طرف نه تیزه هوا راشي دریاب په منځ کې راګیر شئ نو بیا الله تعالی ته چغې وهئ الله تعالی دې مصیبت نه خلاص کړي خو کله چې الله تعالی خلاص کړي نو بیا هغه خبره ده خلک کوی وي دا د سپي لکۍ ده د سپي لکۍ چې لس کاله سمه کې او بیا یې پرېږدي بیا کږه شي الله تعالی بیا هم ته هغه شی سره نه جوړ شي په وچه کې روانې په ګاړي کې روانې نو کله چې تر ګاړي ټیر ده ته ګډوډ شي یا ګاړی اکسیډنټ وکړي په هغه وخت کې بیا څنګه چغي الله تعالی ته وایي خو کله چې بیا روغ شي اړو دا ویم نه چې ما الله تعالی ته چغې وهل وي هو الذي خاص الله تعالی غزا د یسرکم چې ګرځي تاسو دره په بر په وچ کې او البحر په دریاب کې حتی اذا کنتم تر دې پورې چې یی تاسو فل فل کې وکشتو کې فلک چیرې لانچونه واړه او لوی دا ټول ته مراد دي او جرینا بهم بریح طیبه او رواني وي د کشتۍ بهم په دې باندې بریح طیبتین په هوا نرمي سره طیبتین یعنی موافق هوا ده نه ډیره زیاته تیزه ده او نه بالکل ورو ده و پریحو بها او دی خوشاله شي په هغې باندې جاتا ریحون عاصف نه راشي هغې ته هوا او ته راشي عاصفون ډېره تیزه هوا پرې راشي وجاهم الموج من کل مکانین او راشي دوی ته چپې د هر طرف نه چپې چې کله راشي راګیر شي وظنوا انه محیط بهم او دی ګمان وکړي چې یقینا راګیر کړلی شول دوی پرې چپو کې راګیر شوی لا نه خو ته ګمانو کې نږدې را چې راګیرېږم نو دعو الله مخلصین له الدین را بلی دی الله تعالی را خالص کون کې الله تعالی در د چغې بیا الله تعالی ته چغې وهي او هغه چغې څنګه وهي لئن انجیتنا من هذه که خلاص کړل مونږ را دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا به شو مونږ شکر گزارونه الله تعالی ستاسو نعمتونو شکریا مونږ ادا کوو او دې کې شکر نه مراد الله تعالی ستاسو دین مونږ منو الله تعالی ستا توحید به مونږ منو بیا دا خبره وکړي مخلصین له الدین یعنی په عام حالاتو کې تا د الله تعالی سره کوم شرک جوړ کړو نو په هغه وخت کې بیا را شرک او دا هر څه تیر شي بیا کارونه پریک دی بس الله تعالی ته متوجی شي ذکر د یقین ناشي چې اوس په دې وخت کې مې د الله تعالی نه علاوه بل څوک خلاصول نه شي او بیا دا چغې وهي چې الله تعالی کله اخلاص کړم زه وستا توحید ومنم نو چې کله الله تعالی بچ کینو د الله تعالی دا خبره منی کنه الله تعالی وی فلما انجاهم نو کله چې بچ کوم غاغی لره اذا هم یبغون فی الارض نو دی ظلم کوي پزما کې بغیر الحق پنا حق باندې یبغون فی الارض بغیر الحق دا بغیر الحق لفظ سره ویل شعر ځکه بغي دا په دوه قسمه را یو بغي بغیر الحق دا چې هغه شرک دی کوپر دی بی دینی ده او دویم چیرې بغی را په حق سره چې مؤمنان مسلمانان د کافرانو نه په زور سره مال واخلي او قتل کړي نو هغې ته وایي بغی حق هغه صحیح ده خو دیو په ناحق باندې بیا بغی کوي یعنې شرک کوي بېدیني کوي علامه علوسي رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دا لیکلي بغیر الحق معنی دا ده چې جهاد دی نو هغه خو بغی ده خو لیکن بغی حق ده ځکه مؤمنان مسلمانان د کافرانو نه مال اخلي دا شرعا جایز دی هغه حق بغی ده یبغون فی الارض بغی کوي دا بغاوت کوي او بيدینی کوي پزمکه کی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ګناهونو کې د ټولو نه بدترینه ګناه چې الله تعالی پی په دنیا کې هم سزا ورکوي او په آخرت کې به هم د هغې سزا پاتې کیږي نو هغه دوه خبرې دي یو بغي بغیر الحق ظلم کول او زیاته کول او دویم د الله تعالی پیغمبر ویل قطیعت الرحیم سید رحمی قطع کول سید رحمی نه پالل حدیث د ابو داود کې دا راغلی دی دو ګناهونه د انسان داسې دي چې الله تعالی په دنیا کې په عذاب ورکړي نو دغه سي الله تعالی په قیامت کې عذاب ورکړي یو بغیره بغي بغیر الحق او دویم قطیعت الرحیم نن سبا خلق دې سوچ او فکر وکړي چې موږ پدې کې یو کنه یو ابن کثیر رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی نو د مشرکانو حال الله تعالی پر آیات کې بیانې یا ایه الناس یا خلکو انما بغیکم علی انفسکم یقینا تاوان د ظلم تاسو تاسو په نفسونو باندې دی دا کم نقصان چې تکې د الله تعالی دین خلاف کې شرک کې بي دیني کې دې تاوان خو الله تعالی ته نشي ورکولې دې تاوان ستا په خپل ځان باندې متاع الحیات دنیا د دې په عبارت کې تقدیر دی اصل لسره تمتعون متاع الحیات دنیا پیدې واخلئ تاسو پیدې سامان د ژوند د دنیا تمتعون متاع الحیات دنیا پیدې واخلئ پیدې د ژوند دنیوي ثم الینا مرجعکم بیا موږ ته راګرځېدل ستاسو په نبیکم بما کنتم تعملون نو خبر به درکړي تاسو سره په څه باندې تاسو کول تاسو چې کوم اعمال کړي دي الله تعالی هم په هغې باندې خبر کړي انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزل الله من السماء فاختلط به نبات الارض مخکې متاع د حیات دنیوي ذکر شو نو اوس الله تعالی ذکر کوي مثال لپاره د پناه د زوال د دنیا دا دنیا تیریږي دا ژوند د دنیا د نه ختمیږي دا الله تعالی مخې ته ودرېږي د هغې لپاره تیاری وکړي انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیوي کما ان پشان دغه اوبو دی انزل الله من السماء چې راوی رو چې راوی ورو مونږه من السماء د بره طرف نه د اسمان نه نو فختلط به نبات الارض ګن راوخی پاغي باندې بوټي د ځمکې مما یاکل الناس دا قسم نه چې خوري انسانان ولا نعام چار پایان ساروی هم خوري حتی تر دې پورې اذا اخذت الارض زخرفها کله چې واخلي اونی چې ځمکه خپل ډول ځمکه بالکل خیسته شي او زینت او خیسته شي او ظن اهلها او ګمانو کې اوسیدونکي د هغې انهم قادرون علیها چې دوی قدرت موندون کړي په ریبلو د هغې باندې په دغه فصل باندې اتاها امرنا راشي هغې ته عذاب زمونږ لیلا د شپې او نهارا یا د ورځې فجعلناها حصیدا نو وګرځو مونږ هغې دله دلدل حصید صفا کړلی شوی لو کړلی شوی که لم تغنه بالامسې ګویا کې دا نه ولاړ پرون کذالک نفصل الایات دا سی تفصیل سره بیان مونږ آیاتونه مثالونه لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې هغه سوچ او فکر کوي په دې آیات کې الله تعالی د دنیا مثال بیان ک د دنیا مثال حاصل د مثال دا دی الله تعالی د دې دنیا مثال داسې دی لکه چې الله تعالی د بر اسمان نو بر اوري زمکه پاغي باندې شنه شي زمکه خایسته شي هر قسم ګلونه پای کې راوخیږي دغه سی فصل پای کې راوخیږي نو زمیداران او اختیارمند درې ځمکې هر سړی دا ګمان کوي چې فصل تیار شوی دی ورځم دا به ورېبم او ډېره پیدا به راته راکړي خو لیکن کله چې هغه ورشي په هغې باندې ناڅاپه عذاب راغلی په هغه فصل باندې نو هغه فصل تباه شي تطبیق د مثال له مثل سره ده نو دغه رنګ انسان چې په خپل ژوند باندې مغرور دی انسان اول ماشوم دی کنه بیا لویږي لویږي په خپل زندګۍ باندې دا مغرور دی متکبر دی او ډیر امیدونه دا ساتي چې دا کار وکم دا کار به وکم په شان دغه زمیندار باندې ناڅاپه په د باندې مرګ راشي نو ټول امیدونه نیمګړي پاتې شي الله تعالی د دنیا حال دغه دی په دې کې سوچ او فکر وکړئ تاسو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د دنیا مثال په نسبت د آخرت باندې داسې دی لکه یو انسان خپل ګوته ورخته کی دریاب ته او بیا واپس راپورته کی نو ردی په دې ګوته پسې وڅ شین ختی د الله تعالی پیغمبر وای د دنیا د دری د دې دنیا زندگی د قیامت د زندگی په نسبت باندې دومره کم ده لکه یو طرف دا ټول دریاب دی اول طرف ته صرف پرې ګوته پسې یو ساس کن خطر یو قطرن خطر صحیح حدیث تیر مسلم جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای وای موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره ورتیر شو په یو دی باندې پاغه کې یو بوچه ساروی یو ورغمه کې مردار دی مړ شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایل وی ای زما صحابه کرام دا په یو روپۍ باندې څوک واخلي وی دا شی په یو روپۍ څوک واخلي وی دا الله تعالی پیغمبره دا خو مونږ هسې نه اخلو دا بیا لا پاتې شو د روپۍ خبره شوله نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل په والله لد دنیا اهون علی الله من هذه علیکم زماری په الله تعالی باندې قسمی دا الله تعالی په نیز باندې دنیا د دین هم سپکره دا ورغومه کېره مردار شوی او بیا بوچې دی وګونه هم نشته نو دا تاسو په یو روپۍ باندې نه اخلئ ګوره دا الله تعالی په نسبت باندې د دنیا دومره قدر او قیمت هم نشته لکه دا شی چې پروت دی او که د الله تعالی په نيز باندې دومره قدر او قیمت د دنیا وی حدیث کرا دي لکه د ماشی د وزر امره نو الله تعالی په کې کافر ته وبم نه ورکړي ګټو باندې نه ورکړي خو الله تعالی ځکه ورکړي چې دا دنیا را بس د دنیا هیڅ شی نه دی الله تعالی کافر دی مخري مسلمان دی مخري خو نن سبا مؤمنان مسلمانان کافران پرې دوا مؤمنان مسلمانانو دنیا ته توجه کړی ده او د الله تعالی دین پرې خره د الله تعالی عبادت پرې خره د دنیا لپاره تباہ او برباد کدان حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایي تفرغ لعبادتي امر او صدرک غنن زما د عبادت د پاره زما د دین د پاره ځان وزګار کا الله تعالی وای زب استاد سینا پدې کې به استغنا پیدا کم واسد فقر کا زوري غریبی ختم کما د الله تعالی دین ته متوجی شه الله تعالی ورې غریبی ختم کی و الا تفعل او کدا کار دیونه که دنیا ته متوجه شولې نو بیا الله تعالی وی ملأ تو یدک شغلا ستا دا لاس به همیشه را پر مصروف وي چر چانه نن سوا ته پوسو کې او یار نه مزګر نن درس تناس وی کنه او نن خو بالکل نه مزګر پرون تناس وی کنه پرون خو پلانی جتلم ابل اورزه وی ابل اور سمړه غم شوی غل تلم املا او صدرک غنن او ملأت یدک شغلا وزګار بچرته نشي ولم اسد فقرک او کده الله تعالی دین ته ریزان وزګار نه ک نو الله تعالی وری دا غریبی به باندې پاسه نازله کی دا بر سره الله تعالی یو ځک نو مسلمان حال نن سبا دغه دی مسلمان چې خوار وزار دی د الله تعالی دین ته شا کړی دی په دی وجه باندې مؤمن مسلمان تباہ و برباد دی نو الله تعالی په دې آیت کې دا مثال ذکر کړی دی انما مثل الحیات دنیا یقینا مثال د ژوند دنیوي په شان دغه وبو دی انزلنا چې راوی ورو مونږه من سمای د بر طرف نه نو ګن راوخی په باندې نبات الارض هغه شینکی د مکی بوټي د هغه نه چې خوریا چارپایان او انسانان نو چارپایان واخه خوري او انسانان چې ده میوي خوري او غیره داسې دونه دا سه دغه دي دا سبزیان او غیره دي دا سه فصل وشي دغه نه بوسه چارپایان خوري او دانی چې انسانان خوري وړه حتی اذا اخذت الارض تر دې پورې چې ونی شي د ازمکه او زخر په خپل ډول د ازمکه داسې خیسته شي لکه چا چې ول ډول سنگار کړی وای زه یې نس د اصل کې تشبیه ده ناوی سره د ازمکه داسې خیسته شي لکه ناوی ګورونه پکې راوخیږي او داسې لکه یو خیسته څادر چې په دې ازمکه باندې خور کړی او ظن اهل اګمانو کې اوسیدونکي دغه انهم قادرون علیها چې قینن دی قدرت درون کې په لو کولو د فصل باندې چې هر یو سړی دا ګمان کوي چې باران ډیر وشو پسونه سکل خدي فصل وچره خوشي ور بشم واخو پکې ورې بمه او دغه سي نوري میوي او غیره سبزیانی شوی دي نو اتاه امرنا هغه تر شي عذاب زمونږ لیلن او نهاره د ورځې یا د شپې فجعلناها نو ګرځوم هغه لره حسیدن لو کړل شوی بس هغه بس کسکر ته جوړ شي که علم تغنه بالامس داسې شي لکه هغه چې بالکل پرون اډو ورالم نو دا پسل کذالک نو پس سورې آیات دې دې کې د ال آیات نو مراد مثالونه دي دا وسی الله تعالی ته مثال بیانې ته وړو کې غټ شي ډېر امیدونه دي چې دا به حکم دا به حکم داسې به حکم داسې به حکم سم دسته دته مرګ راشي هیڅ مونږ کې او په غزیندګۍ کې هیڅ نه کړي تباشه بس غر کولې لړلې د دنیا د نعمتونه ته اوس چرګ وخورې یا تیکې دې وخوړلې دیوان دې وسکله او یا فروټ وغیره دې وخوړل خوشحاله شول چې دا مې څنګه عجیبه کار نن وکړ نو الله تعالی وایي که دغه مزې خو تا د دنیا چې یوه ورځ به وخورې دوه ورځې به وخورې یا شپې تا اتیا کاله به وخورې خو د جنت هغه ول نه غواړي دا غیر پر ځان تول نه کړي ځان دا مزدور چې دا خلک کوي دا خلک چې په دنیا پسې ورپسې دي دا امیر سے محترم بویل کرے خلکو وای دو ګوتی صبر دی خلکو کو دو ګوتی وای بس بالکل هر څه آسان دی نو دو ګوتی سدی وای دا ټول خوندونه په دې جبه باندې معلومی او جبه چې دا د دو ګوتی ده وای خکته خدا ډکون دی بیا خکته ټول ډکون دی ډکونه لکه خلک چې دیوال جوړی نو مخې ته خګټه ولګی او بیا چې شاته هټول ډکون دی نو دا د دوه ګوتو باندې دا جبې باندې د یو شي خوګواله او د یو شي بدواله په دې جواب باندې معلومی کله خکته ډکون ترې صابور دغه کړل د سبو ذایقه هم په دغه جواب باندې معلومی خو ته اوس دا وی چې نه دا زنه معلومم پیزه پیره تیکو هغه معلومم خو دغه دوه ګوتې صبر دی بس دوه ګوتې صبر وکړه بس لاندې بیا ډکون دی خو لاندې خو د هر شي چې ورویشته نو بیا هغه شی دی هغه مرداري ته بیا جوړي نو الله تعالی وای دا زندگی مې ته دیر پر درکړی ده چې هغه خپل بل چې هغه زندگی په خیسته ک او دې ځکه الله تعالی ویل له دې مخکې یاد کې کړ شول چې دا متاع ده دا متاع ده متاع ده متاع معنی تاسو ته ما کړی و متاع په عربی کې اصل کې شوړې ته وای چې یو شی په خپل ګندره شوړه چی د لوخو هغه ګندې په خپل سخای غوړی توري او دغه سي بلبل شاند کی په عام حالاتو کې سره راغستل هم نشي خو د ضرورت په مقدار باندې شوړه راواخلي کله چې لوخي اندي نو دنیا چیرې د ضرورت په مقدار باندې دا استعمال کا دویمه خبردار چې شوړه په خپل ګنده ده خو لیکنه بل لوخه پاکه نو دغه سي دنیا په خپل ګندره خو اخرت په خپل خسته کول شي نو په کار دار چې مؤمنان مسلمانان دغه کار وکړي والله یدعو الی دار السلام الله تعالی را بلی خپل بندگان لره الی دار السلام کور د سلامتی ته والله یدعو عباده دې په عبارت کې تقدیر دی الله تعالی خپل بندگان را بلی هغه دار السلام کور د سلامتی ته الله تعالی چاته ویلی چې راشي کور د سلامتی ته نو دې دې کې ځان پویاوي والله یاد یدعو الله تعالی را بلی خپل بندگان به ارسال الرسل الله تعالی پیغمبران نه لګي دنیا ته بیا چې کله پیغمبران لړ شي نور مبلغین دي حق بیان کوونکي دا اوس الله تعالی خپل کتابونه را لګري دي د انبیاء علیه صلوات و سلام خبرې دي نو د هغې په واسطه باندې الله تعالی خپل خپل بندګان را بلی دار السلام کور د سلامتیا ته یو قول لمبسرین داره دار السلام دا د جنت په نمونه کې یو نوم دی دار السلام دی او جنت ته دار السلام وری وای ځکه پای کې د هر قسم آفتونو نه د هر قسم عذابونو نه سلامتی ده پای کې به امنه دویم قول لم بصرینو داره چې سلام دا نوم د الله تعالی دی نو دې کې معنی دا شوره الله تعالی تاسو را بلی السلام هغه کور د سلام ذات ته یعنی الله تعالی خپل کور ته راولي د الله تعالی کور جنت دی الله تعالی دله جوړ کړی دی او د الله تعالی عرش به په جنت الفردوس ته په سپاسه باندې په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی د جنت ټولې والې د جنت الفردوس نه روانې شوي او د الله تعالی عرش په جنت الفردوس باندې د پاسه دی نو دیو جن په حدیث کې راغلی دی کله چې تاسو دعا غواړئ نو فسأل الله الفردوس د الله تعالی نه جنت الفردوس غواړئ د الله په گاون کې وایي بیا والله یدعو نو اوس چې دا څومره درس وشو کنه نو په دې کې الله تعالی د بندګانو ته څومره دعوت وکړ لاړ شي جنت ته لاړ شي د جهنم نه ځان بچ کړي اوس چې موږ د حدیث وایو د الله تعالی پیغمبر څه ویل چې الله تعالی وایي چې دنیا نه ځان لږ بچ وساتئ کنه ټول عمر بم په دغه مصروفیاتو کې تیر شي او هیڅ ګټه بونه کوي ناسا په بر باندې بس مرګ راشي بس خوله بوازه کې او بس لاړ وشي هیڅ څه ولې نه ګټل پرې کی دا دنیا تیریږي که چا ټول عمر په تکلیف کې تیر کړی په هغې باندې د دنیا تیره شوله او که چا ټول عمر تنعم کړی دی او د عیش و عشرت یې کړی دی په هغې باندې د زندگی تیره شوې ده والله یدعو الی دار سلام الله تعالی را بلی خپل بندگان را الی دار سلام کور د سلامتیا ته چا کور د جنت دی پای کې د هر قسم آفتونو نه بچاو دی یا الی دار سلام الله تعالی را بلی خپل بندگان را خپل کور ته سلام خو الله شو کننو معنی دا چې خپل کور ته الله تعالی راولي ويهدي من يشاء او رسي چاله چر او غاړي د هدایت په سورۃ الفاتحه کې مونږ پوره تفصیل لري بیان کړو کله متعلقي په واسطه د لام سره کله په واسطه د اله سره او کله بغیر د واسطونه په کم ځای کې متعدی ده نو الته کې معنا ایصال ال المطلوب ده او کله چې په معنا د ارات طریق سره ده او کله نفس ایصال معنی سره ده ويهدي من يشاء ورسي الله تعالی چاله چې غواړي رواني الله تعالی چاله چې غواړي الی صراط مستقیم په لار برابر باندې لار برابر سره مخکې سوره انعام کې داسې ویل په نورو سورتونو کې راغلي وان هذا صراط مستقیما فتبعوه دا قران کریم دا الله تعالی مین لار ده دا الله تعالی تل دا صراط مستقیم ده للذین احسنوا الحسنى وزیاده لا يرهقهم لا يرهق وجوههم للذین احسنوا اوس په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي بشارت د موحدینو ته مخکې دا بیانات خو اوریدل کنه د الله تعالی کتاب اوریده بس اعمال شروع کړل قیامت د پر الله تعالی خوشاله ک وس الله تعالی دغه حل شه وګورل للذین دا کسان د پر احسنو چې خیسته عمل کړی دی الحسنه خیسته بدلره و زیادتون او درې خیسته بدلین مو ته الله تعالی اضافي نعمتونه هم نور ورکي و زیادتون د زیادتون په معنا مې تمخ کې کړی و یو خو تا چې څومره اعمال کړی دی الله تعالی د هغې نه اضافه بدله درکوي تا یو مونځ کړی دی الله تعالی د هغې ثواب په یو په لسه باندې درکوي و زیادتون او دغسې تا اعمال کړی دی پنځلس شل او دېرش کاله تا کړي دي اعمال او بیا ټول عمر به په جنت کې للذین احسنوا دا کسان د پاره چې خیسته عمل کړی دی الحسنه دا غیر پاره خیسته بدله را و زیارتون او زیاتی نعمتونه دی ولا يرحق وجوههم او نو پټی مخونه داغي قطرون تورواله ولا ذلتون او نرسوایی نذلت دغه مفسرین لیکلی دي زیات مفسرین دا لیکلی دي و د زیادتون مراد چې دیدار الهی ته مراد دی په جنت کې دیدار الهی دا الله تعالی سره په جنت کې ملاقات وشي الله تعالی به ویني په جنت کې او دا دا تفسیر ډیر بهتره ذکر چې په صحیح حدیث دا مسلم کې هغه راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله تعالی به دا سینه په جنت کې به الله تعالی دا سینه لیدل کېږي لکه لکه سوار لسمې د سوار لسمې سپوږمۍ ده نو د هغې په لیدلو کې خو څه مزاحمت یې ولته نه واقع کیږي کنه نو دغه سی به تاسو الله تعالی نه دغه سی الله تعالی نه للذین احسنوا الحسنى دا غیر پر خسته بدلره الحسنى دا غیر پر جنت ده و زیادتون الحسنى دا غیر پر خسته حالت ده نو هغه خسته حالت سره جنت او دغه ټول نعمتونه او زیادتون او د الله تعالی ملاقات دی په جنت کې د الله تعالی ملاقات دی پکې ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی وای للذین احسنوا الحسنى وای د دین مراد د انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یعنی للذین احسنوا احسنوا العمل فی الدنیا چې خیسته عمل کړي په دنیا کې او په بل حدیث کې راغلی دی چې احسان څه ته وایي ان تعبد الله بس دا دی اخره مونږ دی او دین وړاندې وستا زندگی نشته نو هغه به بیا څومره په توجه باندې مونږ کوي داسې مونږ کوي او داسې عبادت کوي الله تعالی ته داسې متوجه شي عیسی علیه السلام به بیان کاو خپل مرګرو ته دغه لیکلی دی بحر المحیط تفسیر بحر المحیط لیکلی دی نو دا به ویل لیس الاحسان ان تحسن الا من احسن الیک احسان دا نه دی چې ته د چا سره ښه وکړي د هغه چا سره چې ستا سره هم ښه کړي ځکه دې ته مکافات وایي په حدیث کې هم دغه راغلي نبی علیه السلام هم دا ویل وایي احسان اصل کې دا دی چې ان تحسن الی من اساء الیک ستا سره یو انسان بد کیا ستا سره خیر ښېګړه نه کوي او تو سره ښه کې دې ته احسان وایي الله تعالی دې موږ او تاسو ټول محسنین جوړ کړي او الله تبارک تعالی دې خپل دیدار زمونږ نصیب کړي الله تعالی دې مونږ تاسو ټول له جنت الفردوس راکړي خو دا په څه باندې کېږي ځان به کړول غواړي په دنیا کې للذین احسنوا دا چا لپاره چې ښایسته عمل یې کړی دی او للذین احسنوا دا چا لپاره چې عبادت یې داسې کړی دی لکه الله تعالی چې ویني که الله تعالی نه ویني نو تا خو الله تعالی ویني که نه للذین احسنوا د هغه چا لپاره چې هغې ښایسته عمل کړی دی یعنی بد ښه کوي د هغه چا سره چې ستا سره بد کوي نو دا ټول معنی د احسان دیک دیک مراد دی الحسنا دا غیر پر خیسته حالت دی دا غیر پر جنت دی و زیادتون او دیدار الهی دی و زیادتون نور نعمتونه دی لا يرحق وجوههم نو پټي مخونه د قطرن تورواله ولا ذلتون او نس ذلت او رسوایی د جهنميانو مخ چې دی هغه به تک توري د وروستو آیات کې راځي خو لیکن د مؤمنانو مسلمانانو مخونه به تور نه او نه په هغې باندې سره سوایي اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنت والا دي هم پیا خالدون همیشه وي پر جنت کې والذین کسبوا السیئات او هغه کسان چې ناکاره اعمال کړی دي بد اعمالونه کړی دي جزاء سیئه بمثلها نو بدله د بدی په شان د هغې باندې ده جزاء سیئه بدله له بدی بمثلها د هغې په شان باندې ده د هغې په شان باندې ده دې څه معنا ده په دې آیت کې الله تعالی تخویف یې اخروي ذکر کوي لپاره ده بدو خلکو والذین په دې ځای کې لام چیرې مقدر دی اصل لسره وللذین او د پاره د هغه کسانو کسبو سیئات سیئات چیرې شرک دی کفر دی بی دینی ده بد اعمال دی ګناهونه دی په دې کې یو انسان راګیر شو نو جزاء سیئتین بدله را بدای بمثلها په شان دغه باندې ده دغه په شان ذکر ده اشاره شول دی ته چې شرک او کفر او ګناهونه ده پلیت اعمال دی نو دغه سی سزا بم دغه پلیتی زیب دغه پلیتی نو خوراک بم دغه پلیتی بمثلها او په دې مثال کې دې ته اشاره ده مفسرینو لیکلي دا مماثلت مراد دی په عادت کې مماثلت مراد دی په عادت کې یو د یو ګناه دی کړی دم دا غیر لپاره یو سزا ده او تاسو ته مخکې ما صحیح حدیث ویلو د الله تعالی پیغمبر وای چا چې یو قص وکړه د نیک عمل او هغه عمل یې ونه کړ الله تعالی ته یو نیکی ورکوي او که چا اراده وکړله د د نیک عمل اراده وکړله او نیک عمل یې وکړه نو الله تعالی ته یو نیکی په لاس باندې ورکوي او که چا د بد اعمالو د یو ګناه نیت او اراده یې وکړله او ګناه یې ونه کړله نو ګناه پرې نشته دی او که ګناه یې وکړله نو یو عقاب پرې لیکلی کېږي یوه سزا پرې لیکلی کېږي نو بمثلها دغه معنا ده وترهقهم ذله او پټ کړی وای دی دره ذلت او رسوای دا ذلیل رسوا وای مالهم من من الله نشته دی په عذاب د الله تعالی نه من الله من عذاب الله من عاصمین څوک بچ کوونکې که انما اغشیت وجوههم نو گویا کې هغه سولې شوی د مخونو دغه ته قطع من الليل مسلمه لګولې شوی دی هغه سولې شوی دی مخونو دغه ته قطع من الليل هغه ټوکلې د تور شپې مسلمه د ټوټې د شپې مسلمان چې تک تورې ته جهنميانو مخونه وداسي لکه د د تور شپې نه یو ټوکړه راواغستل شي او د دې په مخ باندې وروته پاله شي په مخ باندې ولګول شي د جهنميانو مخ به داسي بس هر یو سره دی اوس د غیر پر سوچ فکر وکړي چې تک توره تیاری او بیا دې تورې تیاری نه یو ټوټه راواخلي او د چا په مخ باندې ولګي الله تعالی وي د جهنميانو مخونه به داسې تک توري اعاذنا الله منه الله تعالی ته موږ ټول مؤمنان مسلمانان بچ کی او دا سوک دي چې دا دومره بد حال لري دومره زیات رسوا دي دومره عذابونه دی وته مخونه تک تور دي ګورزونه باندې وهلې کیږي دا سوک دي او د هغې خوراک او د هغې بیا څکاک ګرمې اوبه د هغې څکاک دی زقوم د هغې خوراک دی د الله تعالی پیغمبر وایي که د زقوم نه یوه قطره دنیا ته راشي صرف نو د ټولو مؤمنانو مسلم د ټول انسانیت د ټول چې د خوراک څه ځونه دي د دې ټولو خوند به بدل شي او د د ټول د ټول مخلوق د زندگی او بدل شي دا دا بدل شي دا ودودار شي ته ګناهونه کې او دا وې چې ما پلانې د الله تعالی د عذاب نه خلاص کی الله وی نه دي شران خلاصولې نه دي شنه خپل ځان خلاص کړه الله تعالی د عذاب نه او د الله تعالی دین ومنه و یوم نحشرهم جميعا په کوم ورځ باندې چې راځم وکم موږ دې ټول لره ثم نقول للذین بیا به او یا کسانو ته اشرکو چې شرک کړي مکانکم ودرېږي په خپل ځای باندې انتم تاسو و شرکاکم او تاسو شریکان فزیلنا بین بینهم نو جدایی براول مونږ ردی په منځ کې جدائی به الله تعالی وی راولو بزیلنا بین بینهم یو معنی داره چی یو مطلب داره داره چې دا مشرکان چا چې چا عبادت کړی دا مشرکان عابدان او معبودین دا و جدا جدا ځایونو کې ودرول شي د دې لپاره چې نیکان خلق په سب د مجرمانو کې ونه ونه درېږي الله به د مشرکان هم جدا کی او دیو چې چا عبادت کړی ده د انبیاء علیه صلوات و سلام د ملائکو یا د نیکانو خلقو عبادت کړی دی الله تعالی هغه جدا کی دیر پاره چې د پلیتانو نه د نیکان د مجرمانو نه غیر مجرمان الله تعالی جدا کی دویم قول لم پسرین دارج په زیل نه بینهم مونږ به جدایی راول د دې په میند کې یعنی د دیو چې کوم وصلتونه او کم تعلقات لري بل سره به ختم شي دغه ایسای او دغه مرتدینو چې د امریکای منلې ده د یهودو د نصاراو منلې ده اوس خو زمونږ ډیر جوور تعلقات دی او دادی دادی الله تعالی دا ټول تعلقات به ختم شي دا تعلقات د دنیا پورې محدود دي وقال شرکاهم او به شریکان لري ما کنتم ایانا تعبدون او به شریکان لري ما کنتم نو تاسو ایانا مونږ لره تعبدون چې عبادت هم کولو تاسو زمونږ عبادت نه کړي تاسو ته مونږ ویل چې زمونږ عبادت وکړي وقال شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون تاسو خو زمونږ عبادت نه کړي انکار وتیو کی فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم نو پوره دی الله تعالی ګواه زمونږ په منځ کې او ستاسو په منځ کې چې مونږه ستاسو ر عبارت نه لغا پرین خامخا نه خبره یو ستاسو د عبارت نه مونږ نه یو خبر چې تاسو زمونږ عبارت کړی دی بس دا به انکار وکړي تاسو مونږ ستاسو نه نه یو خبر لکه دا د مشرکان چې د خپل معبودانو عبادت کوي نو دا خو وایي چې دیو به قیامت کې مونږ د الله تعالی د عذاب نه خلاص کی نو قیامت کې به دغه نیکان به ته وایي قسم په الله مونږ ته سره پتم نشته تاسو مونږ عبادت کړی وس دی دنیا کې خدا مشرکان د سی وایي سجدی کوي قبرونو ته داسې توافونه دی کوي وای دیو زمونږ په حال باندې پوهیږي دیو زمونږ په حال باندې پوهیږي د بعضې مشرکانو کې دومره عقیده ده وی څوک چې قبر ته لاړ شي نو نر او زنانه پکې پیژني د دې په قبر باندې چې دغه کینی مرغی چې دا ماده ده او که دا نر دی وای هغه هم پیژني وایي زمونږ په حال باندې پوهېږي قسم به وکړي په قیامت کې زه ستانه سره خبر نه وم خپل کار کوه ځه ان کنا عن عبارتکم لغافلین مونږ ستاسو عبارت نه بالکل نه خبرو زستان خبر نه یم چې تاسو ما عبارت کړی او ولې د کاو ولې د کاو ولې دا نیکان خلق به دغې نه انکار وکړي